زجر دی د پاره د کافرانو مشرکانو او ترغیب دی صداقت رسول ته او مقاصد ذکر کړي توحید چې تلاوت کوي په دې باندې هغه پانی پاکي فیها کتب قیمه چې پاغي کې لیکل شوی دی ډیر مضبوط وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او ندی جدا شوی او امر نو کړی شوی دی ته په خپل کتابونو کې د بل څه مگر صرف د الله توحید چې بندگی دی کوي د الله په داسې حال کې چې خالص کی اغلر دین خالص کی اغلر عبادت حنفاء او موحدین شي په ملت ابراهیمی چې د اهل کتاب دی او مشرکان دی په نار جهنم عذاب په پور د جهنم کې خالدین فی همیشه به پدې کې اولائک هم شر البریه هم دغه خلق او بدترین د مخلوقات نه دي جزاهم عند ربهم